دغه راز دوی پوښتنه کوي وایي په روژه کښې ستن لګول یا انجکشن کول څه ډول ده روژه په ماتیږي او که څنګه حضراتو دا مسئله مخکې هم ما تاسو ته بیان کړې وه چې په دغه انجکشن باندې په ستن باندې روژه نه ماتیږي دا داسې مثال لري حضراتو کتابونه چې راوړي حضرات علماء دیوبند دا غرنګ آلات جدیده و دا غرنګ الفقه الاسلامی و ادلته دا راوړي و شپاړس شیان نه بلکې څلرویشت شیان شته څلرویشت چې هغه پر مذهب د حنفیو یعنی پر مذهب د حضرت امام اعظم رحمت الله علیه چې روژه نه ماتي هغه څلېرویشت شیان دي شپاړسم په هغو کې چې الفقه الاسلامي یې راوړي هغه دغه پیشکاري ده نو پیشکاري که د غوښې وي او که د رګ وي او که د پلي وي او که دا وړه پیشکاري وي او که دا لو غټه مثلا هغه غړکه چې ورته وایي پر هر تقدیر باندې روژه نه ماتي نه ماتي نه ماتي حضراتو دا داسې مثال لري لکه یو سړی چې په روژه کې مار یا لړمې ووایي نو یو سړی چې مار وخوړي لنډۍ ووهه که تاسې وه چې اثر نه کوي خو یقیني اثر کوي سړی ځینې مړ شي ایا دی بی ادبی دی معافی د نس او د خلی څخه دا سړی السی اثر خفدونه اشد دی اما هیڅ کتاب نه راوړي چې ماریا لړم دا سړی وخوري په روژه کې او روژه دې مات شي دا چې دغه الفطر مما دخله دغه بعضي اقوال بعضي رسالې او کتابچې دا یې بې ځایه چاپوي بعضي کسان وي یو غلط شی وفهموي په کتاب نه یې پوهېدلی بارونه وایي چې په دغه ستن باندې پیچکاري باندې روژه ماتېږي حضراتو هر چا چې ویل دي هغه یې غلط ویلي دي هغه یې خلاف د مذهب ویلي دي ما تاسو ته حواله وښوه دغه آلات جدیده دا یو کتاب دی دا نوي نوي شیان راوړي او هغه لوی لوی علماو دا تصویب کړې ده الفقه الاسلامي وادلته فاته جلد کې یو کتاب دی د امام صاحب مبارک پر مذهب باندې شپاړسم د هغه شیانو چې روژه نه ماتي هغه دغه پیشکاري ده هغه دوا کوه معدې ته ورځي هغه اثر وي بذات نه وصل کېږي څو چې و معدې ته یو شی بالذات ورنسي یا د سر و مغزو ته بالذات په خپل شی ورنسي هلته روژه نه ماتیږي هغه وجع په دوه قسمه زخمونه چې یو دماغ ته سره وي او یو نس ته سره وي هم کې لنده دوا پر واچول وای دا روژه ماتي ولې هغه دوا چې په دې ټپ کې واچي هغه نس ته سره وي دغه دوا د ذات وصل کیږي هنوز که وچ دوا ور باندې واچول دا کتاب راوړي هدایه شریفه وای دا روژه نه ماتي ځکه دا رطوبت هنوز راکشي و ځان ته خو پر هر تقدیر باندې دا بعضې رسالې او بعضې پړپړې چې دا بعضو کسانو جوړې کړي دي هغه په مسئله او په کتاب نه دي پوهېدلي او نه په پوهېږي نو روژه نه ماتي هنوز کتاب دا راوړي حضراتو په روژه کې مریض که دا پیشکاري لګول احتیاط په دغه کې دی چې ماښام ته دې انتظار وکړي که هغه درد او هغه تکلیف هغه مشکل ډیر سخت نه وي نو انتظار کولی شي اولا او افضل او بهتره لارې همدا ده تر ماښامه دې انتظار وکړي هنوز که د ورځې ولګول روژه نه ماتېږي والسلام